قال الكافرون ان هذا لساحر مبين دا سورته یونس ده ترتیب عثماني کې لسم نمبر سورته ده ترتیب نزول کې یو په چاوند کې کوي چې دا وایي ګوره څه په ترتیب نزول کې یو پنځوستم دی ربط د دې مبارک صورت دماغ کې سره دا دی دا صورت په اخر کې مسله د توحید او حسبی الله دې صورت کې د هغه مبارکې مسلې تفصیل لې یا مخکې ترغیب او اطاعت د رسول الله تا نو دلته کې صداقت د رسول الله بیانې یا التا مسله د قتال بیان شو دلته وای چې دا بد صد پاره کې د دې مبارکې مسلې د پاره چې لا اله الا الله داوود سورت نفی د شفاعت قهریه یاره په الله باندې څوک زور ور نشي کېده په زور خبره نشي مناوله خلاصه د دې صورت دا صورت درې حصے دی په دې کې بیا درې بابونه دي درې حصے ده دا ولې حصے درې بابونه دي اول باب خلاصہ یعنی والله سمایا ته پورې اول باب دی خلاصې پنځه خبره پنځه باسونه یو خبره ترغیب قران ته دویمه خبره شپږ زواجر درېمه خبره درې عقلي دلیلونه به بیانې سرورمه خبره بشارت منون کوتا پینځمه خبره ویرم نه منون کوتا چې مسله نه مني بسم الله الرحمن الرحيم ابن عباس تاویلی مانا عبداللہ ابن عباس او امام زحاق دا سکی الف لام را انا الله ارا ز الله يم چې هر سوینم الله وای سراج المنیر دا سویلی تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دی چې د ډک د حکمت نه دی حکیم درې معنی الحکیم حکمت نه ډک دی الحکیم په معنا د محکم ماور دی ابو عبیده دا سمانه کوي یا الحکیم ان اوحینا الی رجل منهم دا چې وه کړم یو سړی تر دیونه ان انذر الناس چې ویرا خلق چې نه منی حق او زیر ورکه آ کسانو ته چې مان راوړې چې یقینا د دې لپاره منزل دې اوچت ان لهم قدم صدقین دیو د پارا منزل به اوچت چې زوال باور لنوي فنا بنوي اوچت مقام ته منزل منزل ته قدم وری وایا وہی ترقی کا ذریعہ قدم ہوتا ہے اس لیے مجازن بلند مرتبہ کو قدم کہا دیا جاتا ہے دی الله تا واپس تاسو در ټولو دا وعد الله حقا واپس تاسو در ټولو الله ته دی کې تخفیف دی بری آدم چرته بزی الله لا بزی وعد الله حق وعد الله درشتیا انه يبدا الخلق دا الله ابتدا د مخلوق کوي بیا به دوباره پیدا کوي ابتدا د مخلوق د الله خد دا د الله پلاس کی ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کوي لیجزی الذین آمنو الله چې دوباره د خلق پیدا کې صد پاره دې کې نتیجه د باس بعد الموت ذکر کړي لیجزی الذین آمنو دې لپاره چې بدل ورکیا کسانو ته چې مؤمنان دي وعمل الصالحات عملونه کړ دي نیک بالقسط په انصاف باندې او آ کسان چې کفر کړي دی د پاره وسکا کوي د ګرم وبونه د پټ کې دلو وبونه عذاب به دردناک په سبب د دې چې دی کفر کوونکیو ضیا و روشنی ہے جو اپنی ذاتی مستقل حیثیت رکھتی ہو ضیا هغه رڼا ده چې خپل مستقل حیثیت لري نور و روشنی ہے جو ضیا سے مستعار ہو نور هغه رڼا ده چې د ضیا نه غسته شوی اس کا انعکاس ہو دا سه تفسیر ماجدی 432 کې ویلي جال شمس زیا ګرځول د نمر ډېر رڼا والا اوس په مې رڼا والا علامه لوسیم دا وای فما کان بالذات فهو زیا چې ذاتی رڼا لري هغه زیاده فما کان بالعرض فهو نور او چرانای بالعرض وی یعنی د بل ناغسته شوی ندی پیدا کړی الله تعالی دا مگر د پاره د اظهار حق په تفسیر سره بیانې دلیلونه د قدرت دا قوم نه پاره چې پوهیږي ان فی اختلاف الليل دا درې ماخلی دلیل یقینا په اختلاف د شپو د ورځو کې او هغه چې پیدا کړ دی الله فی السماوات په اسمانونو کې او په ځمکه کې خامخا درایل د قدرت دی دا قوم د پاره چې عقل لري اطمینان اخکار کړ دې په زندګۍ د دنیا د دنیا په زندګۍ راضي دي خوشاله دي او دا یا علامه دا چې وتمنو بها اطمینان اخکار کړ دې په دې یعنی د دنیا په کمی غم جن نه او مطمئن علی الدین هغه ده چې د دین په کمی باندې غم جنوي او جړل داسې جړل ویل کنن زما بچي وفات شوی ټول خلک به زما تعزیت لرا روان وې چې د پلاني بچي وفات شوی دی نن معنا هغه شی وفات شوی یعنی فوت شوی دی چې دا قیمت د دنیا او د دنیا د مافیهانه بهتر دی او څوک زما تعزیت لرا نه لري یعنی طلب د دیو هغه سره چې دی غواړي یعنی چې جنت کې ستایو شتا زړه وشي او ستا پړه کې دا راشي چې پلانې لکه دا انګور دی اوس کا تراشي ارور ډیرو قصو ته ضرورت نشته راکاګیل ته ضرورت نشته صرف څه بوای سبحانك اللهم میل مراغه ته صرف سبحانك اللهم دا وای قدر ته درسترخان ولګید میلونو میلونو میلونو میلونو باندې درسترخان درسترخان باندې څه شی ولګید 70 الف صحیفه صحفه او یا زر الله الله بس صرف دونه وایا بیا دا غمم نشته چې لوخي بس وکینځي دا غمم نشته چې درستر خان بلا څو غونډي یو مرګي ته ته غونډ کا بل وای ته غونډ کا لوخي انزل دي صابون نشته را کا ګلې نه دون قدر ته دون نشي ویل ان الحمدلله رب العالمین بیا نرخما منزا عیاشی د لو پری ده چې په کوم عزیزا لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ایو روایت حسن لغیره ده محبوب عالم صلی الله علیه وسلم نه د جنت عدن مطابق چې تاسو شو یا رسول الله جنت عدن څه شه دی اغویلو قصر فی الجنت من لؤلؤه بیضاء دا په جنت کې د سپینی ملغلری او مانای ده فیها 70 دارن من یاقوتۃ حمراء پدې کې اویا زرا الله دا خو ډیر د مزو شه ده خو خري به سو مونږ یو نونه نه شو خوړې آی و یعطا من المؤمن من القوه ما یاتی علی ذلک کل غدات مسلمان لبا الله د سي قوت ورکی چې هر سباون کې بدا هر څه استعمالول شي دا مزه په جنت کې دی ښه خپکیږي ما واخر دعواهم الحمدلله رب العالمین چې یو کس په یو کې ته وی لعنک الله او خیا الله دې پتا لعنت وکي نبی علیہ السلام ارشاد او فرمایا من هاذ اللعن دا سړی چې خپل یو خطا چا لعنت ویل دا څوک دی لا تدعو علی انفسکم ولا تدعو علی اولادکم نزان ته خیره کوي مخبل اولاد ته خیره کوي دا سنا چې د څه وخت موافق شي تاسو خپل اولاد ته خپل ځان ته خیره کوي چې سپکه غوښته شي فیستجیب لکم نه به قبول شي ا قبلي مطلب دا کله کله انسان څه شی غواړي او الله یې قبول کړي نن په کور کې د خیرو بازار ګرم دی الله بل اولاد ته خیره کوي محبوب عالم فرمایا د سنا چې داسې وخت راشي چې سره غختلی هغه وشي خپام بیا دقه دقه د خدای غره کا دا زنانه ای بچی پسی بیا چغی هم دا وی بچی پسی بیا واویلا گانی هم دا کئی سروحل بروحل هم دا گرزی خونن پروا ده دی نه ساتي پر بچی ته خیره کوي الله دې زری زری کا الله تو بچو زری زری مرګ ته نشي ټینګې دې زری زری ته به څنګه ټینګ شي الله الله الله رب ذل جلال فرمایي لقضي اليهم اجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا پرېږدو موږ کسان چې عقیده نه لري زموږ د پیشي په سرکشه د دیو کې عامهون سرګردانا و اذا مسر انسان ضر کله چې ورسي انسان ته ضرر پدې کې زجر ده چې بعض انسانان په حالت د تکلیف کې رب ته چغي او دعاګانې کوي چې کله خوشحالي راشي بیا ته الله هرشي و اذا مسل انسان کله چې ورسي انسان ته سفارش کوونکې درې قسمه اقسام د سفارش دي سفارش کوونکې محبوبي د مشفوع او د د محبت نه دا مشفوع مجبور شي یعنی ته چا محبوبي نو تاغه ته چې سفارش کې نو خابا خابا ازکه منی چې استاد دې محبت نه باغه مجبوری دیم سفارش کو سفارش کوون کې زی جاه وی مشفو چې چاته ته سفارش کې هغه بزکه ستا خبره منی چې ته زی جاه ته دبدبه والای دا دوانه قسم شفارشونو ته شفاعت قهری ویلې شي یعنی الله باندې په زور خبره مناول دا ناروا دی او دا شرک ده نه خو الله د چا د محبت نه مجبور دی او نه الله د چا د جاه او د جلال نه مجبور دی دیتا شفاعت قهری ویل شي قران کې چې موږ شفاعت قهری ادب نو هغه بدا مطلبي اوس پوه شوي کنه جی دریم قسم شفاعت باذن الله ده دا جائز ده پدا بکیږي ها اولای شفاعنا دا زمون سفارشیان دی پنیز د الله تفسیر کبیر پر زیاده سی ویل دي سبحانه پاک دا غلرا وتعالى او چد دغنا چې دی هی صدر ګرځوي د الله سره وما كان الناس او نو خلق فخوا د دینا الا امه واحده مگر یو ډلوا په توحید ټول خلق په یو دین باندې وو فاختلفو پس دیو اختلاف شروع کو ورستنو بیا اختلاف شروع کو نو چې رستنو اختلاف شروع کونه الله نبیان فواص الله النبین نبیان را ولېګل چې دا اختلاف ختم شي ولولا کلمۃ الفصل او کنه کلمه د فیصله او کنه فیصله سبقت من ربک چې مخکې مقرر شوی دا د طرف درفستانه پمه لقضی بینهم نو خامخا فیصله بشوه د دیو ترمنځ پاګه سکه چې دی دیو پای کې اختلاف کوونکی کله تاخير د عذاب په سره الله په دربار کې نه شي اوس به د اخرت ټول غار کوي دې کې وم زجرو او په دې کې دیو دیو شوبه دفع مشوره چې الله دا څوک چې عقیده د شفاعت قهریه لري نه لا عذاب په ولې نه راولي الله وی چې د هر عذاب د پاره الله نیټه مقرر کړ دا کاغه نه وې نو اوس براغلې وې ويقولون لولا انزل عليه دیکیا تم زجر ده په غفتو ده فرمایشی معجزه او ای دی چې ولې نشي نازلې ده په دې پیغمبر باندې آیات من ربه او معجزات الله طرفنا وای د وړو وړو خدایانو دې بند کړم لوی خدای زب کم یو تسجده کړم چا غټ مشکل الله حل کړي نوړو کې نشي مخلصین له الدین خالص کوي الله لرا بلن لا یو الله تبیا چغوي وا د اسمان رب ته شرا مدد عمران ابن حسین نه نبی علیہ السلام ته پوسوکو ستاسو څونه خدایانو هغه سباتون و خدایانو ستتون فی الارض شپک پزمکا کیو و واحدن فی السماء یو پاسمان کیو خدا وای یو عجیب ګیله کوي وای هغه خو په غټ مصیبت کې الله ته چغواله خو دا نن دا ور سړی ته وګوره چې کله غټ مشکل وراشي نو د غیر الله ته چغوي او الله ته یری هغه کافرانو سره کافرانو په غټ مشکل کې وچا ته چغواله تاسو وای الله ته په وړو وړو کې چې کم یو د دوه ډلو نه سم لارې والا دي هغه کافرانو خو په مشکل کې په سخت مشکل کې بچاته چغه والا الله تا وړو وړو کې غیر الله تا او دیو په هر ځای کې چاته چغه وای غیر الله تا مونږ بدا چغه اورې دې مونږ چې کله کله واړو واړو د زنانو بچي والے یا پیر بابا را ورسېګا یلوی ځوان را ورسېګا یا د بغداد شاهي میرانا مال نیول لمنستا دا چغه بوي الله د مخلوق قربان شم د الله د کتاب نه قربان شم د الله د خواږه دین نه پته نه لګي مونږ بس کوله معبودانو کې یا عابدینو په منځ کې بجدای لکه عیسی علی السلام دی عزیر علی السلام بندگی خلقو کړدا د ملائکو کړدا انبیاو کړدا د اولیاو کړدا هغه خود دیو د بندګۍ نه خبر نه دی پمینځ زمون کې او پمینځ تاسو کې ان کنا یقینا ان مخفف د مسقل یقینا ومنګا تاسو د بندګینا خامخانا خبر زکه خو الله دا د دیونه جدا کی هنالک تبلو کل نفس پدا ځای کې به معلوم کې هر یو نفس هنالک فی ذلک المکان پدا ځای کې یا فی ذلک الوقت پدا وقت کې جواب دا چې الته مولا په معنا د ناصر معنا د دیو د پارا ناصر نشته دی او دلته د مولانا مراد مالک دی من خپل مالک ته واپس شي تعرض رانه گئی قل من يرزقكم من السماء